د سوالونو او ځوابونو خپرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پای مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورته ووایه، که پلرونه مو، زامن مو، وروڼه مو، مېرمنې مو، خپل خپلوان مو، هغه مالونه چې ګټلي مو دي، هغه سوداګري چې تاسو یې له سړېدو وېرېږئ او هغه کورونه مو چې ډېر یې خوښوئ تر الله، رسول یې او د هغه په لار کې تر جهاد کولو درته غوره وي، نو بیا تر هغه صبر وکړئ چې الله خپله فیصله درته راوړي له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما ته د دې خبرې امر سوی دی چې له کفارو سره تر هغه وجنګېږم تر څو چې هغوی د لا اله الا الله د کلمې اقرار نه وي کړی کله چې هغوی د دې اقرار وکړ نو هغوی له ما څخه خپل مال او ځان محفوظ کړل پرته له شرعي حق نه د هغوی حساب الله ته سپارل سوی دی د دې حدیث روایت بخاری او مسلم کړی دی کاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی نن د شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې اوومه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له اتلسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مزه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د فاریاب ولایت په پښتونکوټ کې دوې قرارګاوې او پنځه پوستې فتحه، شل تن اربکیان تسلیم او دولس تن مړه او ژوبل شول. د زابل ولایت په مرکز قلات کې پوسته فتحه، پنځلس تنه مزدور پولیس پکې ووژل شول. د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې څلور ټانګونه ویجاړ، څوارلس تن عسکر یې مړه او ټپیان شول. په فراه ولایت کې د ګڼ شمېر مجاهدینو د شهادت ادعا هیڅ حقیقت نه لري د هیواد په مختلفو ولایتو کې د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون له لوري تشویقي غونډې او په ځینو ولایتو کې تعلیمي مواد وویشل شول اوس هم بشپړ خبرونه. د الخندق عملیاتو په لړ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د چقماق، بورګلي، سره میاشت، چقربلاق او ګلدرې په سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدینو په مزدور دښمن پراخ وسلوال بریدونه پیل کړل. بریدونه چې تر پرون سهار پورې دوام وکړ، په پایله کې یادې سیمې د دوو قرارګاو او پنځو پوستو په شمول په بشپړه توګه فتح او پکې میشت شپږ تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل، شپږ تنه ژوبل، شل تنه یې له درې میله پیکا ماشیندارونو او اوولس کلشنکوپونو او مهماتو سره مجاهدینو ته تسلیم شول. په پوستو کې له دښمن څخه دوه راکټونه، لس مخابرې، لس زره مرمۍ، لس موټر سایکلونه او ګڼ شمېر نور مهمات نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې دوه تنه مجاهدین زخمیان شوي نور لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی وراوښتی. همداراز د یاد ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د اپ ګذر په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین دوې بجې یو تن مزدور قومندان سراج الدین له خپلو درو ساتونکو سره د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د دښمن یو رینجر موټر او دوه کلاشینکوپونه یې مجاهدینو ولجه کړل. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د امن په پوسته مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت پنځلس تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول وروسته سیمې ته د دښمن الوتکې راورسېدې بمبار یې وکړ چې له امله یې درې تنه مجاهدین زخمیان او دوه تنه د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل د معلوماتو له مخې د نښتې په لړ کې د یادې قوې څلور ټانګونه ویجاړ، نهه تنه عسکر ووژل شول او اووه تنه نور مرګوني ټپیان شول. نوموړې قوه چې نهه ورځې وړاندې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله، د ملکي خلکو د کورونو د ویجاړولو، فصلونو او حیواناتو د له منځه وړلو پرته یې بله لاسته راوړنه نه ده لرلې. جګړه د دښمن په تېښتې سره پای ته ورسېده. د راپورونو له مخې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې د ولسوالۍ دوه دفاعي برجونه ویجاړ اووه تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان دي همداراز تېر مازیګر د یادې ولسوالۍ په مشکي سیمه کې د دښمن یوه پوسته د مجاهدینو په برید کې فتح شوه یوه راده رینجر موټر او ډېر اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل د دغې پوستې په فتح کېدو سره د مجاهدینو د فعالیت ساحه ډېره پراخه شوه په پوسته کې یو شمېر پولیس مړه او ټپیان شول او پاتې نورې په تېښته ولاړل د بغلان ولایت پل خمرې ولسوالۍ د ډنډیغور اړوند سرخ کوتل سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې د اربکي قومندان باقر په ګډون اووه تنه اربکیان ووژل شول دغه راز له دښمن څخه څلور میله وسله او یو شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خوشحال کلي په سیمه کې بیګا شپه یوولس بجې د مزدور اردو په موټریزه ګزمه وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوې شوبلې ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په جلا بریدونو کې شپږ تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوي په سیمه کې بیګا شپه نهه نیمې بجې د مزدور عسکرو په دوو پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د بازار د کندهار اډې په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدور اردو په موټریز ګزمه وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوې شوبلې د راکټونو په مټ ویجاړې، پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او ګڼ نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مندوزو په سیمه کې د مزدور عسکرو په پیاده ګزمې د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. وروسته د را روانو کومکي عسکرو په پیلډر موټر وسله وال برید ترسره شو چې په پایله کې موټر تخریب او پکې سپاره دوه تنه نور مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول له مزدور دښمن څخه یو ثقیل او درې کلاشینکوپونه هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د تخار ولایت دشت قلعه ولسوالۍ اړوند د کوهنه کاکول په نوم پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه شوه. دغه راز د پوستې قومندان او یو پولیس ووژل شول، څلور تنه نور مرګوینه ټپیان شول. د بدخشان ولایت ارغونجخوا ولسوالۍ اړوند ګوریل سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره نښتې وشوې خبر وايي جګړه هغه مهال پیل شوه چې د دښمن قوې په سیمه کې په مجاهدینو د بریدونو هڅه وکړه د خبر په اساس د جګړې په پایله کې دوه تنه اربکیان ووژل شول درې تنه نور ټپیان شول له دښمن څخه ډېر اندازه مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل په نښتو کې یو تن مجاهد هم ژوبل شوی د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ اړوند جوینډاک سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې د یاد کاروان یو ټانګ ویجاړ درې تن عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول په خبر کې ویل شوي چې وروسته وحشي دښمن په سیمه کې وحشانه بمبارۍ ترسره کړې چې له امله یې دوه تنه ماشومان چې یو یې دولس کلن او بل یې څوارلس کلن و شهیدان شول د پولیسو د اکاډمۍ په استاد عبدالرحیم چي پلی روانو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په یاد برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو. د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ اړوند د حوزک په سیمه کې یو تن اختطافګر عبدالظاهر د طاهر خان زوی د انار دری ولسوالۍ د کلاتا علم خان سیمې اوسیدونکی چې تیره ورځ په داسې حال کې د مجاهدینو له لوري ژوندی ونیول شو چې یو تن موټر چلوونکی عبدالنافع د عبدالغني زوی د کندهار ولایت اوسیدونکی د پیسو په مقابل کې اختطاف کړی وو نن د خپل جرم په سزا ورسید خبر زیاتوي له نیولو وروسته د نوموړي قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه چې هلته نوموړي د خپلې خوښې له اقرار وروسته پرون غرمه یوولس بجې د ګڼ شمېر هیوادوالو په وړاندې په دار وځړول شو او مسلمانان یې د تل لپاره له شره وژغورل شول. عبدالظاهر په خپل اقرار کې له همدغه غلا پرته د نورو ډېرو غلاو او جرمونو ترسره کولو اقرار هم کړی و. موټر چلوونکی عبدالنافي او د هغه موټر تر خپلو خپلوانو وسپارل شول. په یاد ولایت کې مزدور دښمن ادعا کړې چې د همدې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې یې ګڼ شمېر مجاهدین شهیدان او زخمیان کړي موږ د دښمن دغه ادعا په کلکه ردوو په تېره ټوله اونۍ کې په ټول فراه ولایت کې یوازې پنځه تنه مجاهدین شهیدان شوي چې هغه هم ځینې په مخامخ تعرضي بریدونو کې له دې پرته مجاهدینو نور د پام وړ تلفات نه لري خو برعکس مجاهدین د دښمن په مرکزونو او قرارګاو بریدونه کوي او دښمن ته یې درانه تلفات اړولي. دا چې مزدور دښمن او د دوی بادارانو امریکايي یرغلګرو د خپلو وحشتونو په سلسله کې د فراه ولایت په مربوطاتو کې په ملکي خلکو درنې بمبارۍ کړې چې ولسي خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي. دښمن غواړي په دې ډول دروغ خپرولو سره خپل شکست او وحشت پټ او مورال بایللو اجیرانو ته روحیه ورکړي. د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون مسؤلینو په میدان وردګ ولایت کې د دیني مدارسو لپاره د نصاب د تکمیل په هدف د کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده خبر وايي د یادې ادارې مسؤلین هغه کتابونه مدارسو ته ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې پیدا کېدل ستونزمن وو د کتابونو د ویش لړۍ لا هم روانه ده او تر دې دمه یو سل او یوویشت بابه مدارسو ته زرګونه جلده کتابونه توزیع شوي او پاتې مدرسو ته به هم په نږدې راتلونکي کې توزیع شي. د مدارسو محتممینو او استادانو د اسلامي امارت د یاد کمیسیون له دغه کار څخه ډېره خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې د یاد کمیسیون له اصولو او مقرراتو سره به د تدریس چارې سرته رسوي. یاده دې وي چې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون مسؤلین د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نصاب د تکمیل په موخه په ورته ډول کتابونه توضیح کوي ترڅو په تعلیمي نصاب کې د تنقیز ستونزه بالکل له منځه لاړه شي او د باکیفیته تعلیمي نصاب تطبیق کولو ته زمینه مساعده شي له پروان ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د یاد ولایت شینوارو ولسوالۍ اړوند د کیپشان درې د مشتیاني کلي په جامع جومات کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې مسؤلینو د تعلیمي بهیر د پیاوړتیا او پراختیا په هدف پرتمینه غونډه ترسره کړه. په غونډه کې د یادې ادارې په مسؤلینو سربېره د مدارسو، دارالحفاظونو او کلیوالي مدرسو استادانو، علماء کرامو او قومي مخورو ګډون وکړ. غونډې ته د یادې ادارې مسؤلینو ویناوې وکړې، د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې لوایح او مقررات یې بیان کړل له خپل لورې یې د لا ډېرو همکاریو ژمنې وکړې او د مدارسو استادان یې وهڅول چې د شاګردان د لا ښه روزلو او په تدریسي برخه کې د نورو نوښتونو اړوند ګټور ګامونه واخلي ترڅو په راتلونکي کې ټولنې ته یو سالم او په اسلامي او عصري زده کړو سمبال نسل وړاندې شي دغه راز غونډې ته علما کرامو هم هر اړخیزې ویناوې وکړې او د تعلیم او تربیې ارزښت او اهمیت یې په خورا ښه ډول بیان کړ. د غونډې ګډونوالو هم د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې له مسؤلینو څخه مننه وکړه او د هغوی هڅې د قدر وړ وبللې او له خپل لورې د هر راز مرستې وعدې وکړې. وروسته د تعلیم او تربیې مسؤلینو له لوري د همدې ولسوالۍ له یو شمېر مدرسو سره نقدي مرستې هم ترسره شوې. وروسته غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. د سرپل ولایت د ولایتي او سیمه ییزو مسؤلینو په زیار او تشویق سره د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې نه بابه دارالحفاظونه پرانیستل شول په هغو غونډو کې چې د دې دارالحفاظونو د پرانیستلو په اړه جوړه شوې وي د دې ولایت تعلیمي مسؤل او هم د ولسوالۍ تعلیمي مسؤل علما کرامو او د سیمې مخورو او عامه خلکو ګډون کړی وو د تعلیم، حفظ او تعلیمي ادارو د جوړولو د اهمیت او ضرورت په اړه ویناوې وشوې، د سیمې خلکو د دې دارالحفاظونو مصارف په غاړه واخیستل، د تعلیمي مسؤل لخوا هم څه نقدي او د کتابونو، کتابچو او قلمونو مرسته ورسره وشوه، غونډې د دعاو په لوستلو سره پای ته ورسېدې. د تعلیم او تربیې عالي تحصیلاتو د کمیسیون لخوا چې کوم تعلیمي مواد لکه کتابچې، قلم او پنجپارې د هلمند ولایت ته ورکړل شوي وو د هغو د توزیع لړۍ د دې ولایت د تعلیم او تربیې د ولایتي او سیمه ییزو مسؤلینو لخوا د دې ولایت د مرجې، نادالي، نهر سراج، باباجي، خلج، ګریشک او واشیر ولسوالیو تعلیمي مسؤلینو ته ترسره شوه. د موادو دغه توزیع چې د یو لړ مراسمو سره یو ځای ترسره شوه، د سیمې علمای کرامو، امارتي مسؤلینو او د سیمې قومي مخورو هم ګډون کړی و په دې مراسمو کې د ولایتي مسؤلینو او علما کرامو لخوا د ولسوالیو مدیرانو ته لازمي لارښوونې او هدایت وشول ترڅو د تعلیم او تربیې د لا پرمختګ لپاره او د کلیوالي مدرسو د جوړولو او پاللو لپاره نورې هڅې وکړي د دې ژمنې سره یو ځای د اسلامي امارت د تعلیمي خدمتونو څخه مننه وشوه مراسم د دعا په لوستلو سره پای ته ورسېدل د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د امریکایي يرغلګرو په تنخوا او دفاع کې جنگیدونکو سپاهیانو تاسو ته دی معلومه وي چې ډیره غلطه لار مو د ځان لپاره خوښه کړي د مسلمان لپاره روان نه ده چې د متجاوز کافر په تنګ کې ودرېږي او د خپل ورور په وړاندې وسله واخلي تاسو ته دې څرګند وي چې د وطن په اشغال کې له اشغالګرو سره مرسته کول د خاورې او ناموس پلورل بلل کیږي چې یو نه بخښونکی ملي خیانت دی په دې کار سره مو هم دنیا تباه سوه او هم آخرت په دنیا کې د خره او سپي غوښې در باندې خوري او یا مو ناموسونه بې عزته کیږي او په آخرت کې خو د قرآن کریم په حکم له متجاوزو کافرانو سره د ملتیا جرم تاسو ته هم واضح دی زندگی څنګه کړی کوم مسلمان وې د کافر سره یاري څنګه د شریعت غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو د سوالونو او جوابونو خبرونه ته مو زه حامد مجاهد هر کله کوم په همدې خبرونه کې مو یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند شاغلی ذبیح الله مجاهد صاحب سره لنډه مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوو مجاهد صاحب خبرونه ته په خیر راغلی تیر ورځ اشرف غنی په غزنی کې وویل چې د غزنی په جګړه کې پاکستانیان وژل شوی دي دا خبره مخکې په خواله رسنیو کې هم ځینو فعالینو کړې وه ستاسو نظر په دې اړه څه دی الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد د غزنی په اړه د پروپاګند او د دښمن د ورخطایي د کابو کولو هڅې دا نوې نه دي تاسو به یاد وي پخوا هم چې کله دښمن لویه ماتې خوري جای ځینې نیول کیږي ولایتونه ځینې سقوط کیږي نو دوی دغسې پروپاګندو ته لاس اچوي چې هغه عامه ذهنیت چې د دوی شکست و ناکامۍ او ناتوانۍ ته متوجه سوی هغه په بل طرف واړوي یو بل موضوع په منځ کې را پیدا کړي په دې برخه کې ځینې داسې رسنۍ هم سته چې هغه د اشغالګرو سره په رکاب کې ځغلي او هڅه کوي چې دغه د دښمن پروپاګند او تبلیغات دومره غوږو ته ورسي چې هغه وخت په یقین باندې بدل کړي یا داسې وښیي چې ګنې د واقعیت دي د غزني په اړوند کوم پروپاګند چې خپور شو دلته پاکستاني اتباع وژل شوي یا جنازې پاکستان ته تللي دي دا بالکل افوا ده بې اساسه خبره ده او هیڅ دلیل هم دوی نشي وړاندې کولی یو ویډیو ځینو کسانو په ځینو رسنیو کې متاسفانه چې ځان ته رسمي رسنۍ وایي په هغو کې هم نقل کړه او نشر یې کړه چې هغه تیر کال د یو عالم په پېښور کې د داعشانو له خوا نه شهید شوی ده مولوي غلام حضرت صاحب نومېږي او ټول خلک یې پېژني ویډیوګانې شته نو دغه عالم چې کله خپل سیمې ته رسیږي هغه د شهادت مرحله کې امبولانس ته پورته کیږي نو هغه صحنه کې ځینې خلک د د مدرسې او مخلصین هغه سپین بیرغ پورته کوي او سره ده شعارونه ورکوي سید مغال مغال غوندې ده دغه ویډیو بیل د سی کوم شی وسره لیکلی وي یا د غزنی خودنه وکي یا څوک وایي د غزنی راوړل شوی خلک نو دغه ویډیو ست عمر غلام حضرت صاحب د شهادت ده او هغه په خبر کې شي څو د دایشان له خوا نه مهاجر والته وسیده خپل مدرسه کې او خپل جی کې نو دغه ویډیو خبريږي او د غزني د وروړل سوو شهیدانو نوم پکې ښودل کیږي حال دا چې دا بالکل غلطه ده افوا ده همداراز بل هیڅ ځای کې هم دوی سند نشي وړاندې کوی چې دا دوی وایي چې طالبان ته دومره تلفات اړولي چې طالبانو جنازې پاتې دي طالبانو تلف شوي خلک پاتې دي یوه جنازه دوی وښي ویډیو د ځینې وکړي او په اول ورځ په جګړه کې یو شپږ نفره مجاهدین په یوه غلطه لار باندې برابر شول او یو کمین باندې د دښمن کمین سره مخ شول شهیدان سول په یو سرک باندې د دوی امنیه قومندان راځي هغه دوه شهیدان د خو د خو پراته دوی عکس سره اخلي نو کله چې دوه شهیدان سره عکس اخلي دومره جبون یا دومره کمزورې نو که تاریخته لسونه طالبان شهیدان کړی یا تا په اصطلاح سلګونه دغه عکسونه چیرې دي خو ویډیو چیرې ده دی هو هغه اسناد چیرې دي چې ښه په دې زمن کې ته پاکستانیان ښه په دومره کسانو کې شهیدان سوي تا ته پاتې نو خو ته هغه پاکستانیان هم پرې راګوته که خامخا به پاکستاني اسناد لري پاکستاني یونیفورم به لري یا پاکستاني دلیل وي ورسره چې ثابت کړي دا پاکستانی دی وخت دا یو د دلیل هم نسته او تر قیامته یې هم نسي پیدا کوی او ادعا کوي په رسنیو کې او دیر خبر جوړي جنې مزدور خلک او د غلامي طرفدار خلک د امریکای غلامان هغه هم په دې کې نظریات ورکي او کوشش کوي دغه تبلیغات او دغه پروپاګند په یو نه وخیز دی ګنې رښتیا وایي حتی دا تیر ورځ اشرف غنی په خپل په غزنی کې ولاړ دا خبره د یو واقعیت په ډول باندې تعبیري پاکستان خطاب پاکستان ته خطاب کې چې دې جواب ورک یدی اسپندیار ولی د کڅ چا دا خبره کړې ده او ټویټ یې کړې نغه سې څو د امریکا غږ رادیو کې څو خبرنګاران دي چې په خوانې بیکګراوند د کمونستانو اولاده ده هغه راپورته سوي د امریکا په غلامي کې بوخت خلک هغه راپورته سوي دي دا خبره راپورته کړې اوس اشرف غنی په دې خبره استناد کوي د پاکستان حکومت هم مخاطب کړی یا ځینې نور کړی چې د دې سپیناوی وکړي یعنی ولس دا ښیي چې دا خبره بالکل یقیني ده حال دا چې دا بالکل افوا ده غلطه ادعا ده نادرسته ادعا ده موږ په کلکه ردو هیڅ سند دوی نشي وړاندې کوی چې وښیي د غزني په جنګ کې یو پاکستاني تبا هغه وزل سوی یا دوی سره دلیل موجود وي یا دوی کوم سند ولري دا بیا اساس خبره موږ بیا هم په کلکه ردو د دښمن د کمزوري دی جبون نه خیبول په دې دروغ په دې کذب په دې غلط وفاهات باندې نه دوی په دولس کال کامیاب شوي دي نه له دې است کامیابېدل شي ان شاء الله او ادعا کېږي چې د طالبانو په بریدونو کې په غزني کې ګڼ شمېر ملکي وګړي شهیدان سول تاسو دغه راز ادعاو ته څه ځواب لرئ بل شک چې یو واقعیت به ډېر په دقت سره وګورو د غزني ښار ته چې کله مجاهدین ننوځي تر دریو ورځو پورې هلته ملکي تلفات موږ نه لرو کله چې بیا بیرته د دوی هغه اوانونه شروع کیږي توغندي شروع کیږي امریکایانې بمبار شروع کوي مارکیټونه ولي کورونه ولي کوڅې ولي خلک نښه کوي نو بیا ملکی تلفات منځته راځي یعنی دا وحشت دوی کوي د ملکی خلکو ژوند تر دوی احتیاط نه کوي دوی په ښار باندې په بې پروايي سره بریدونه کوي مارکیټ ورته معلوم ده د قالینو مارکیټ وي د کار مارکیټ خو کوچنی شی نه ده لوی شی د معلومیږي چې دا یو تجارتي ځای دی نو آ نښه کېږي بې له دې چې کومه نښه علامه پکې وي چې دا د نظامي جای وي یا د شبه نظامي وي نو په هر صورت دغه وحشت او جنایت چې د عامو خلکو په وړاندې ترسره سو یا عام خلک هلته شهیدان سو یا عامه تاسیسات نښه سول یا مارکېټونه د عامو خلکو اموال له منځه لاړل دا د دښمن وحشت ده د امریکایانو وحشت او د داخلي غلامانو وحشت او دا وحشت د دوی عادت پاتې شوی په نورو ژو کې هم داسې کوي بازارونه نړولي مساجد یې نښه کړي شفاخانې یې نښه کړي دي کلینیکونه یې ویستلي نښه کړي دي له منځه یې وړي او دا یو متداوم وحشت چې دوی کوي مدارس جلسې په مدرسو کې د علماو غونډې دا یې نښه کړي وخت په وخت باندې دا وحشت د دوی افغانانو سره سره عادت دي دا نوې موضوع نه ده او د اسلامي امارت مجاهدین تر نهایت حده پورې احتیاط کوي چې عملیات په داسې ډول په مخ لاړ شي عام خلکو ته زیان وانه وړي دغه د غزني لوی عملیات ما یادونه وکړه چې داسې حالت کې ترسره شوه چې صرف نظامي مرکزونو تر هدف لاندې راغله هغلته جګړه وسوه او زموږ له خوا نه هېڅ ثقیله وسله نه ده استعمال شوې دښمن پر په خفیفو وسلو نیمه خفیفو وسلو باندې د دښمن نه پی آر ټی مو نیوه امنیه قومنداني هم سقوط هم حوزې هم سقوط شوې پوستې هم سقوط شوې ولسوالیو هم سقوط وکړه نو دا په داسې شکل باندې شوي دي اوس که وحشت دښمن کوي د دې ملامتي مجاهدینو ته نه راجع کېږي ځکه مجاهدین خو د ازادۍ جنګ کوي مجبور دي ننوځي به ښارونه به نیسي مجبور دی ځای نیسي او که چېرې داسې چې د مجاهدینو شتون په ښار کې د دې دلیل جوړېدای شي چې ښار باید وران شي د عامه خلکو تاسیسات باید وویستل شي نو دا کابل کې خو ټول هغه د نیکولسن هم ناست ده یرغلګر ځواکونه ټول پکې ناست دي د کابل ادارې د امنیت ملي اداره او داسې نور ادارې وزارت د دفاع داخله دا ټول ناست نو اوس که طالبان به کومه بې پروايي سره ښار وولي د عمره امت احساسات او عام خلک خو کې نو دا اسانه ده چې کابل به موږ سبا نیسو او پته کېږي دا په یقین سره وایم چې شل دانې داسې لوی موټر ورته برابر کړو ټول کابل کې درنې چاودنې رامنځ په هغه ورځ یې سقوط کړو خو دلته د عامو خلکو د ژوند مسله ده دلته د عامو خلکو سره دی د د احتیاط مسله منځته راځي موږ داسې وحشي نه یو لکه دوی چې دي په نهایت کې وحشیان دي په نهایت کې ظالمان دي موږ په نورو جګړو کې مول په سوریه او عراق کې د امریکایانو وحشت د هغه خلک دي دلته په افغانستان کې د ولس کال په قریو کې په کلیو کې بسته کلی تبا کړی خلک شهیدان کړي کلی نړولي په خلکو باندې قسمه قسم مظالم تر سره کړي نو د وحشت سند د دوی سره د وحشت بګراوند دوی لري او وروستۍ پوښتنه ده په غزني ولایت کې طالبانو څه ترلاسه کړل په دې اړوند خو معلومات بار بار موږ خپاره کړل چې د غزني لوی لوی لاسته راوړنې هغه یو له هغو نه دا و چې دښمن نه ډېره وسله مهمات او عراده جات ترلاسه شول دا یعنې د ډېرې اوږدې جګړې لپاره موږ ته بیا کفایت کوي معلومات دا دي چې تر سلو پورې رنجر موټر او ټانګونه او نور وسایل ترلاسه شوي دي او دغسې دغومره نور تخریب سوي دي د دښمن زور له منځه تللی ورسره په څنګ کې د دښمن یوه الوتکه چې ولوي دا معلومات دا دي چې کومانډوي ځواکونه پکې وژل سوي دي او دا راز د دښمن نه وسله ډېره نیول سوې ده چې سلګونه څه زرګونه میله وسله په مختلفو ساحو کې نیول سوې د لک نه ډېرې مرمۍ مهمات نیول سوي دي دا د اوږدې جګړې لپاره مجاهدینو ته په دغه ساحه کې مرسته کولی شي او بل د دښمن د روحیاتو د ځپلو موضوع ده چې ډېر سخت زیان ور اړولی دښمن ورخطا د خپل تلفات سي ولیدل هر عسکر باید دا ځان سره په سوچ کې کېږي چې ورځ به داسې ورځ په دې هم راځي چې د مجاهدینو لیزر به د سر ته برابر وي باید خپل خپل پرېکړه وکړي او خپل خپل تصمیم ونیسي او درې مدا د سې کابل سره د نږدې موقعیت کې مجاهدین دومره قوت لري د سې تمرکز لري چې جای نیسی او د سې فتح من تر اوري دا یو لوی لاس راوړنه ده د دښمن ټول ځواک چیلنج کوي دا د امریکا نو حضور دیغو هغه حمایت ټول چیلنج کوي او بل موضوع دا د سې مجاهدینو متانت او زړورتیا او ځواک وخو چې په دومره حد کې چې د دښمن هوا له لارې هم قابض د مځکې لارې هم وو مجاهدینو ډېر بریالي عملیات ترسره کړل او دومره مهم جایبونه دا د زړورتیا یوه علامه ده او ورسره د دښمن پنځه قول اردوګانې په د ساحه کې فلج شوې تاسو به معلومات لرئ چې کابل مرکزی قول اردو دغه سي دي کمانډو ځواکونو قول اردو د کابل خوان را روانو مګر وینس کوی چې په خپل وخت غزنی ته ځواک را ورسي د پکتیا نقل اردو هڅه کوله چې ځان ورسي مګر وې نه سو کوی ځان ورسي لار پرې بنده د کندهار قول اردو هڅه وکړه چې کومک ورسره وکړي مګر وې نه سو کولی نو دغه څو قول اردوګانې د دښمن په یو وار په یو وخت کې فلج کېدل او تر دغسې وارخطایي سره مخ کېدل چې یو هم خپل هدف ته ځان نشي رسوی خپلو هغه تر برید لاندې عسکرو ته نجات نسی ورکوي دا نو د مجاهدینو ډیر غټ قوت ښکاره کړ په سیمه کې او د دښمن هغه جبون او زبون حالت په ډاګه کړ نو د عملیاتو ډیر څه رسوا کړل ډیر څه بربند کړل د دښمن او د امریکایانو ډیر پلانونه یې خنثی کړل امریکایان به اوس طبعا په خپله ستراتیژي باندې فکر کوي چې دا لار چې دوی غوره کړې دی جګړې او انتخاب کړې ده دا غلطه وه او نور کوم دوام ورکوي په غلطه لار به ځي مجاهدین به انشاءالله خپل نور پلانو ته بیا سوچ فکر کوي بیا به انشاءالله په خپل بریدونو کې هم تیزوالی راولي هم به انشاءالله نوښتونه پکې راولي هم به لاسته راوړنې لري انشاءالله ډیره زیاته مننه مجاهد صاحب دا چې موږ ته مو وخت راکړ او د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل داسې تاسې موږ ته وخت راکړ او موږ غاګم پر ولس پورې رسېدو هڅه وکړه سلامت اوسئ ژوندي اوسئ